دې په علم سره لا یو معنا دا لا ينتفع بعلمه فائدہ حاصل نه کی په خپل علم سره علم شریعو کو فائدہ حاصل سکنګ نه کا عمل پیو نو نو وېدا د جاهل نه خطرناک دی لکه مرقات کې لیکلي چې بعض علما کرام وایي یو سړی علم حاصل کړي دی او په دې علم باندې سنشت عمل نشته چې دې په خپل علم فائدہ حاصل نه کی یو معنا دا یا لا ينتفع بعلمه مجهول صيغه دا چې فائدہ ورنکړې شي په علم نه د سارا چاله فائدہ ورنکا علم پټ کو علم خور نکو تعلیم انکو درس تدریس انکو کتاب انلیکلو چاہتے امر بالمعروف انکو نہیں ان المنکر انکا نو دا ناکار پس خلقو کرے اپختانه سوئی اغه عالم نه چې په علم چاته څه فائدہ ون رسولا امر بالمعروف او نکو نه عن المنکر او نکا او صدر سو تدریس او چاته س بیان نکو وان ریاض ابن حدیر